ماجرون یو سړی لعب په دې ماجرو کې یو سړی او هغه به مزاح کو ټوکې به کولی وکان رجلون او یو سړی من المهاجرین د ماجرونه او د ماجرونه یو سړی لعب ټوکې کوونکی اوس بې ځایه حرکت ښه دې نیکبخت نه بېځایه حرکت شو راپاڅېده او په ټوقو کې د یو انصاري د کوناټو له ټس ورکړ اوس دا ډېره بده دغه ده د چا کوناټي له ټس ورکول یا د چا کونې له ټس ورکول دا خو ډېر د بېغیرتوب خبره ده خو خیر ده به ټوقې کولې فکسع نو ده په کوناټو باندې ټس ورکو انصاریا یو انصاری له د په ټوقو کې یو په کوناټو ټس ورکه یو انصاری له لاندې لیکي دا ډېر بزرګ صحابي دی د ده نامه ده سنان ابن وبره دا د خزرج قبیلې دی او په خزرج کې بیا د بني سالم قبیلې دی خاب نو فغضب فغضب الانصاری نو په غصه شو دغه انصاری او غضبا شدیدا په غصه کېدو سختو سره سخت غصه شو چې هلکه ته ولګېدې او ما له په کوناټو باندې ټس راکې حتی تر دې پورې تداعو چې هغوی اوازونه وکړو انصاری انصارو ته اوازونه وکړه چې یا انصارو راورسیږي او ماجر ماجرو ته اوازونه وکړه چې راورسیږي حتی تداعو تر دې پورې چې هغوی اوازونه وکړو وقال الانصاریو انصاری ووی یا للانصار ای انصارو زما امداد لراشه یا لل انصار ای انصارو زما امداد تراشه وقال المهاجری او وی هغه مهاجر چې سی وی یا لل مهاجرین ای مهاجرو زما امداد تراشه وی ماجر د ماجر ترالل او انصار د انصاری ترالل او تاسو شو چې د یو بل پسې نیزې راواغشتې او دی ووی چې ځای چې بار وځو او هلته سره وجنګیږو چې دلته رسول الله خبر شو فخرج النبی صلی الله علیه وسلم روت پیغمبر علیه السلام کې دی شي دی بخیمه کې فخرج النبی صلی الله علیه وسلم روت پیغمبر علیه السلام فقال وی وی ما بال دعوا اهل الجاهلیه صدکار د دې اوازونو د زمانه د جاهلیت چې هغه یو وایي یا مهاجرو راورسېږي هغه بل وایي ای انصارو راورسېږي لکه دا د جاهلیت د زمانې د اوازونه کوي داسې چل دی خیر ثم قال بیا رسول الله اووې هلکه څه چل شوی دی بیا پیغمبر علیه السلام وی ما شانهم څه دی کار د دوی هلکه څه چل شوی دی د دوی څه چل دی فاخبره نو رسول الله ته خبر ورکړی شو چې حضرت دا یو ولګېده او د انصاري له په کوناټو باندې ټس ورکړو فاخبره نو خبر ورکړی شو پیغمبر علیه السلام ته بکسعت المهاجری په هغه ټس ورکولو د ماجر چاله ان انصاریه انصاری له چې دقسې ماجر صاحب ولګېده او انصاری له په کوناټو ټس ورک قال راوی وی جابر فقال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی دعوها دا وازونه پریده دا د قومیت اوازونه چې وزما قوم را ورسېږو دا دا پرېږدی د عامو تفسیرونو کې داسې روایت راځي فانها منتنتون دا بدبویه دي سخت بوی تیزي دا اوازونه چې کوي خو بس بیا د حق او د ناحق منځ کې فرق رانغی خیر دا وشو چې ګورو دلته منافق عبدالله ابن ابی هغه ته موقع میلاو شوه وقال عبدالله ابن ابی ابن سلول اوی عبدالله ابن ابی ابن سلول دا سلول نه دی دا د د مور نامه ده ښه د عبدالله د پلار نامه شوه ابی او د مور نامه ده سلول دا نه چې سلول تاسو چې دی دا د ابی پلار کې دا نه نو څه وایي خا خا اوس دې متکبر ته ګوره نو دا ماجر رالل اوس زمون خلاف اوازونه کوي چې و ماجرو راشه زما امداد ته نو دې څه وایي اقد تداعو آیا دوی یو بل ته اوازونه وکړو علینا په موږ وطن زمونږ دی او دوی په موږ باندې خلاف اوازونه کوي او بیا سوی لئن رجعنا قسم کچر موږ واپس لاړلو الی المدینه ته مدینې ته دا ابی ابن دغه وی عبدالله ابن ابی کچر موږ لاړو مدینې ته لیخرجن الاعز خامخا خامخا او بباسی اغا ډیر عزتمن عزتمن دی چاته وایي ځان ته او خپلې ډلې ته دا موږ عزتمن خلک به وباسو د کوم ځای نه منها د مدینې نه الازله دا ډېر ذلیله نعوذ بالله ذلیله چاته وي رسول پاک ته او صحابه ته خیر پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې خبر شو ډېر خپه شو صحابه هم خبه شو فقال عمر نو عمر وی چې حضرت نو اوس ورته څه ګورو الا تقتلو آیا ته حکم نه کې د قتلولو هذا الخبیث د دې ګنده حضرت ته موږ ته امر نه کې چې دا ګنده سړی د عبدالله ابن ابی ابن سلول موږ مړ کړو الا تقتلو آیا ته امر نه کې مونږ ته د قتلولو یا داسې ووایه ریاض الا نقتلو دا د متکلم مال غیر صیغه ده آیا مونږ نه قتلو دا خبیث ګنده ما وی پیغمبر علیه السلام سړي روخیارو یعنی مقصد د ده په دې خبیث سره څوک و عبدالله عبدالله ابن ابی و چې د عبدالله ابن ابی صاحب قتلو نه فقال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی داسې نه ګورې کله نه کله به خیال ساتې مخالفو له به موقع نه ورکوي زمونږ اسم مخالف دی او چې اوس مونږ دا سړی مړ کو نو مخالفو ته به د پروپیګنډې موقع ملو شي بیا به خلکو ته وایي دا مخالفین چې هلکه مه مسلمانېږي ایمان مه راوړی د تې پیغمبر سره مه ملګری کېږي ولې سبا به درته هسې بانه د کفر جوړه کړي وی به دا کافر شو اواز به د باندې وکړي را به شي تا به مړ کړي او تا نه به مال هم والي د دې وجې نه دې پیغمبر له مه ورځئ فقال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی چې نه لا یتحدث الناس وجنوي ځکه نه چې خبرې ونې کې خلک د دې خبرې د چې انه کان یقتل اصحابه چې رسول پاک پاسی عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه حدیث بیانوي قال رسول الله وی دا غزه جاهلیت زمانه کارونه لیس منا ندی زمنګ نه زمنګ د طریقې نه من ضرب الخدود هغه څوک چې هغه وهي مخونه خدود جمع د خد ده خد دا د مخ دا پاس ځای نه دی دا اوچت ننګې دې ته وایي دلته معنا کوي مخونه نه دی زمونږ د طریقې نه هغه څوک چې هغه وخي مخونه د جاهلیت زمانه کې نو چې خبر به سړي ته راغی چې زوی دی مړ شو خاوند دی مړ شو نو دی به ولګېد نو ټسه ټسه ټسه ټسه او دا مخ به دغه کو وه څه د مصیبت خبره به ورته رالله چې هلکه داسې مصیبت شو دی به ولګېدو ټسه ټسه هلکه دا خو ټولې نښې د جاهلیت دي او څوک چې د جاهلیت په لاره باندې ځي نو هغه بیا مسلمان چرته دی نو نه دی زمونږ د طریقې نه هغه څوک چې هغه وهي مخونه وشق الجیوبه او شلوی ګریوانونه ودعا او دی را بلل کوي اوازونه کوي بدعوه الجاهلیه په هغه اوازونو زمانې د جاهلیت هر سړی خپل قوم ته دغه کوي چې یا قومه راشه زما امداد وکړي بل به یا زما ډلې راشه زما امداد وکړي باب قصت خزاعه دا باب دی د قصې د خزاعه قبیله په مکه مکرمه کې یو قریش دی یو خزاعه قبیله ده خزاعه پخوا په دې دغه کې تاسو ویلي و کنه چې حضرت اسماعیل علیه السلام زمانه کې جرهم قبیله رالیله نو دا د مدینې ټول اختیار د دوی سره و بیا چې خزاعه قبیله راله دوی پې غالب شو د جرهم نه د ارس واغشتل هغه د دې وطن نه جلا وطن کړو دا خزاعه دا په اصل کې دي د یمن دي خو د هغه یمن نه بیا دلته راغلي دي نو دا باب دی د قصې د خزاعه قبیلې حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا يحيى بن ادم قال حدثنا اسرائيل عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه خزاعه قبیله کې د دوی یو بل دی عمر ابن لحی بدنصیبه سړی و په مکه مکرمه کې چې بت پرستی شروع کړې ده نو دا دې بدبخته شروع کړې ده مخکې بت پرستی نه وه دې لاړ یو ځل شام ته په دوره چې شام ته لاړ د شام خلکو ځان ته دا بوتان جوړ کړي او د هغې عبادت پې کو دله هم خوند ورک هغوی ته یې سوال وکړو چې دقسې یو بوت مال هم راکې شام والا ته وایي چې زه د مکې ته یوسم او خلک عبادت کوي نو دی بیا ولګېده د شام نه د ځان سره یو بوت راوست راوړو مکې ته بیا دغه وخت نه چې دی نو عبادت د دغه شروع شو د مکې خلکو تر اخره اخره پورې دغه بوت ځان سره ساتلی و هغه دغه بیا ورته نه وي ریاضه هبل هغه کې وکړه نو حد کې ابو سفیان څه وایي اولو هبلو اوچت شه هبله نو دی وی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله پیغمبر قال هغه فرمایله سی وی الکه د خزاعه قبیله مشر بابا پیژنې وی عمرو بن لحی بن قمعه بن خندفن وی عمر ابن لحی عمر ابن لحی چې دی هلکه دا څوک دی ابو خزاعه دا مشر پلار د چا دی د خزاعه قبیلې دی د خزاعه قبیلې مشر پلار چې دی هغه څوک هغه د عمر ابن لحی دا د هغوی او دا بت پرستي چې ماوی مکې ته راوړې ده دا ټول دروړې ده حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال سمعت سعيد سعيد بن المسيب قال دا یو څو ټکي دي قرآن مجید کې د هغې امام بخاري تفسیر کوي قال سعید ابن مسیب وی قرآن مجید کې دي که نه البحیرة والصائبة والوسیلة والحام دا یو څو دغه یو به دې کافرو یو اوښ به و هغې ته به یې بهیره ویله بل ته به یې صاحبه ویله وایي کومه اوښه چې پنځه ځله به مسلسل لنګه شوه او په پنځمه پیره به نر بچی راوړ نر باز دی به وی دا بختوره ده بیا به پې نه سورېدل نه به پې بار وړو غوږ به وله پرې یو خاص طریقې سره بس د هغې شوده اخیستل سخته ګونه د هغې شوده به د بوتانو نو دې ته به دوی بهیره وي وی البحیرتو بهیره چې کوم قرآن مجید کې دي که نه چې الله نه ده مقرر کړې ستاسو دپاره بهیره وی التي دا هغه اوخه ده یمنعو چې وقف کړی شي در روها شوده داغې لطواغیت د پاره د بوتانو بهیرا هغې اوښې ته وایي چې د هغه شوده رابند شي د چا د پاره د بوتانو د پاره مطلب دا دی اوخی پنځه ځله لنګه شي په پنځم پیرې دی دغه نر بچی راوړي بس وي دا ورسېده او دا بختوره ده بیا به پې نه سورېدل ماوې نه به یې پې بار وړو هلکه د چا شین فصل ته به ورله بیا به یې شړله نه وایي دا ډېره بختوره ده التي دا هغه اوخه ده یمنع درها چې وقف کړی شي رامنه کړی شي شوده د هغې للتواغیت دپاره د بوتانو ولا یحلبها احد او نه لشي هغې له هیڅ یو کس من الناس د خلکو نه نو بحیری سره بیا ټکی دی و صائبتو صائبه صائبه به یو سړی به چې په سفر ته نو دا به نظر وکړه که الله زه په سفر نه واپس کامیاب راوستم نو زه به یو اوښه چې دی د بوتانو په نامه باندې نظر کم نو چې دی به رو واپس روغ راغی نو بیا به یې اوښه راواغېشته او دا به د بوتانو په نامه وه وصائبتو او صائبه چې ده التي دا هغه اوښه ده کانو یصیبونها چې هغوی به پرېښودله لآلهتهم د پاره د خپلو خدایانو د بوټانو فلا یحمل علیها نو نه به شو اچولی په دې باندې شیء څه شی بلکل بار مار بلکل دا به یې پرې نه وړو قال راوی وی راوی راوی دا سعید دی دی وی چې وقال ابو هریره مونږ ته خپل استاد ابو هریره وی چې قال النبی صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی هغلته تاسو وی کنه د خزاعه قبیله پلار څوک مشر عمرو ابن لوهی وی پیغمبر علیه السلام وی چې رأیت عمر ابن عامر الخزائی ما ولید په خوب کې عمر ابن عامر خزائی د ته خلق وی عمر ابن لحیم وته وی او داسم وته وی عمر ابن عامر ابن لحی غالبا دا لحی د د پلار نه دی دی نیکه دی دا می ولید الخزاعیه چې هغه د خزاعه قبیلې دی دا می ولید په دوزخ کې یجر قصبه چې هغه راکاږي د ځان پسې خپلې کلمې یجر چې هغه راکاږي د خپل ځان پسې قصبه خپلې کلمې فی النار په اور کې مطلب دا دی چې د ځان نه رسته دا مرداری پرېښوه دا بت پرستی او چې بت پرستی پرېښوده دا هغه ده پسې هغه کلمې دي چې راښکلې کېږي استاد صاحب به وي که یو سړی داسې وکړي چې مړ شو د ځان نه وروستو بخاري پرېښوده مصحف یې د ځان نه وروستو پرېښو بل داسې د دین یو کار یې پرېښو نو استاد به وي وروستو به پسې ګلونه رواني نو وکان اول من او دی اولو د هغه چا نه سیب السوائب چې هغه مقرر کړی وي دا صاحبې دا صاحبې نه دي دا د اوښانو د بوتانو په نامه باندې د اوښان منل او بیا هغه خوشې کول دا ټول هر څه دا ول د رایستي دي باب قصه اسلام ابي ذر دا باب دی د قصې د اسلام د ابو ذر الکه حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه چې کله مسلمانېده د ده یو عجیبه قصه ده نو وی دا باب دی د قصې د اسلام د ابوذر او بیا وی باب و قصت زمزمه دا باب دی د قصې د زمزم دلته کې دا باب و قصت زمزم اکثر علما وی دا صحیح ټکی نه دی ځکه د رستو حدیثونو کې د زمزم ذکر نه کیږي بل امام بخاری رستو د زمزم خپله بیان کوي نو دا چرته کې د کاتب نه ریاضه دغه شوې دی ښه غلطیا شوې ده دلته کې قصتو زمزمه دا پکار نه دی بلکې دا داسې پکار دی لکه بل دغه دی چې بابو قصت اسلام قصیر منه کوي لنډې حدثني مسن بن سعید القصیرو حدیث بیان کړی دی موږ ته حضرت مسنا القصیرو چې هغه لنډی دی لیکي لاندې چې ضد طویل دا د طویل مخالف دی طویل اوږد ته وایي قصیر لنډي ته وایي قال حدثني ابو حمزه قال ابو حمزه وی قال لنا ابن عباس مونږ ته خپل استاد عبدالله ابن عباس وی دا ابو جمره نه دی دی وی مونږ ته خپل استاد وی عبدالله ابن عباس چې هلکه د ابوذر صاحب د اسلام د راوړو قصه درته نه بیانوم الا اخبرکم آیا زه خبر نه درکوم تاسو ته بی اسلام ابي ذر په هغه واقع د اسلام د ابوذر چې ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه چې کوم اسلام راوړو هغه کومه د ده واقع ده قال دی وی د ابو جمره چې قلنا مونږ ورته ووی بلا ولې نه ته به مونږ ته قصه بیانې د هغه د اسلام او مونږ به نه خوښو قال دی وی د عبدالله ابن عباس چې قال ابو ذر مونږ ته ابو ذر غفاري ووی چې کنتو رجلا ومه زه یو سړی من غفار د غفار قبیلې ابو ذر وی زه د غفار قبیله وم دا نن تاسو چې لاړ شئ دا بدر و علاقه نه ده دا بدر علاقه دا ټوله خوشه دا د بني غفار قبیلې علاقه ده ښه پخوا به چې د مکې مکرمې قافلې تلې شام ته نو دا به د دوی په دې دغه باندې تلې ځمکه باندې دوی په علاقه نو وایي اومزه یو سړی د غفار قبیله فبلغنا نو موږ ته راورسېده فبلغنا نو راورسېده موږ ته څه شی ان رجلا چې یقینا یو سړی دی او قد خرج بمکه هغه راښکاره شوی دی په مکه کې او یزعم هغه دعوه کوي انه نبی چې دا پیغمبر دی وی په هغه غفار قبیله کې موږ ته دا خبر راغی چې دقسې مکه کې یو سړی پیدا شوی دی او هغه د دې خبرې دعوه کوي چې زه د الله د طرف نه دغه یم پیغمبر یم چې دا خبر راغی نو زه خوزګار نوم فقلت لاخي ما اوی خپل رور ته لاندې لیکي د رور نامه ده حضرت انیس د خپل رور ته مې ووې چې لاړ شه انطلق الی هذا الرجل ورشه ته دغې سړي ته دا په مکه کې چې کم سړی دی او دعوه د نبوت کوي دغه ته ورشه او وکلمه ورسره خبره وکړه د هغه حالات معلوم که او واتنی او راوړه ماته بخبره خبر داغه لاړ شه او دغه پیغمبر ته د هغه سره خبره وکړه او هغه چې تا ته څه خبرې وکړي هغه ما ته راوړه فانطلقه زما رور اونیس صاحب روان شو مکې ته ورسېد فلقیه نو دې میلاو شو د رسول الله سره ثم رجع بیا می رور واپس راغی خپل وطن ته فقلت ما وته وی ما عندک څه دي تا سره هلکه څه خبر دی راوړو ما عندک څه دي تا سره خبر دی څه راوړو فقال هغه راته ووی چې روره والله په الله قسم لقد رأیت رجلا ما ولیده یو سړی دا د پیغمبر علیه السلام باره خبره کوي وی ما ولیده یو سړی یامر بالخیر چې هغه امر کوي خلکو ته د خیر د کارونو وینها او منې کول کوي عن الشر د شر د کارونو نه دا و دغه وی ما ورته وی توره دې نه ده کړې فقلت له ما وتوي چې لم تشفني تا ما ته شفا را نکړه من الخبر د خبر نه هلکه صحیح خبر دی راته بیان نه کړه چې زما زړه ته سکون او اطمینان میلو شي لم تشفني تا ما ته شفا را نکړه من الخبر د خبر نه هلکه تا سره صحیح دوی نه وه چې ما بدن ته په هغې شفا ملاو شوې وي ستاسو حشه وی ابوذر صاحب ته څه بیماري وه ریاده چې دی ولیږه رور یې ولیږه او بیا ورته وی لاړې خو واپس رالې خو هغه دوی دې را نه وړه چې زما بیماري ښه کي وی دا بیماري څه وه نو لاندې وسره لیکي وی دا د جهالت بیماری وه لیکي که نه من مرض جهل چې هغه د جهالت او د ناپوهتیا بیماری وه هلکه داسې خبر دی راته را نه وړه چې ما ته هغه د جهالت د بیمارۍ نه صحت میلو شي په خپله روان شو ما وی راشه په خپله لاړ شه او ثم اقبلتو بیا را روان شوم الی مکه مکې ته چې مکې ته راورسېدم اوس پیژنه مې نه چې ربه دا به څوک دا پیغمبر چا نه تپوس هم نشم کولی فجعلتو زه شروع شوم یو ځای ته ځه او بل ځای ته ځه او لا اعرفه ما دا پیغمبر نه پیژند چې دا به کوم یوي او و اکره ان اسأل عنه او ما ښه نه ګڼله چې زه سوال وکم د چانه عنه په باره د دې پیغمبر کې ځکه چې کتل مې ټولو خلک د پیغمبر خلاف وو نو ما وی دا خو د هغه خلاف دی او زه مخالف و نو زه څنګه د هغه پوښتنه وکم هلکه خوړل به دې څه وی خوړل به مې څه و اشربو من ماء زمزمه او ما به څکلې اوبه د زمزم دقه هم پکې د زمزم یو کیسه رالله چې د زمزم اوبو کې دا خصوصیت دی هلکه اوبه د تندې کار کوي خو ګورې اوبه د موړوالي کار نه کوي په زمزم کې دا خصوصیت دی چې هغه د تندې کار هم کوي او د موړوالي کار هم کوي که یو سړی په دغه حرم کې وي او اس د خوراک نه ملاویږي او دا اوبه سکي او سکي او سکي د به بدن خراب نشي ښه و اشرب من ماء زمزم او ما بس کلی اوبه د زمزم و اکون فی المسجد او زبوم په جماعت کې غالبا د څو ورځې تیرې کړي دي همداسې خیر چې دا ماسوتن شو جماعت کې ناستم قال دی وی فمر ربی علی تیر شو په ما باندې علی زه جماعت کې ناستم علی را باندې تیر شو فقال هغه راته ووی هلکه مسافر یې زما خیال دی که ان الرجل لکه چې دا سړی غریب دا مسافر دی ما ښیي د ما خیال دی مونږ وایي هلکه زما خیال دی ته مسافر یې عرب داسې وي زما خیال دی دا مسافر دی که ان الرجل لکه چې دا سړی ما ښیي غریب دا مسافر دی قال ابو ذر صاحب وی قلت ما وته جواب ورکړ چې نعم او مسافر یم وی ښه ما سره روان شه قال فقال علی راته ووی چې مسافر نو په جماعت کې خو د شپو ځای نشته دومره دا خو تکلیف دی فانطلق ته روان شه زما سره الی المنزل زما کور ته ما سره زما کور ته روان شه قال ابو ذر وی فانطلقت معه زه وسره روان شوم فسارت هغه مخکې دی زه واپسې یم لا یسالونی هغه زما نه تپوس نه کوي ان شیئن د څه شي هېڅ تپوس رانه په لاره نه کوي بس هغه مخکې دی زه واپسې یم ولا اخبره او نه ورته زه د خپل حالت خبر ورکوم خیر شپه مې ورسره تېره کړه فلما اصبحتو کله چې ما سبعي کو نو غدوتو الی المسجد وختي رالم جومات ته جومات ته رالم هلکه څه شي له دونه وختي رالی لاسأل عنه چې زه سوال وکم د چانه عنه په باره د پیغمبر کې چې هغه دلته چې کوم هغه پیغمبر دی هغه څوک دی ولیس احد یخبرنی عنه او نو یو کس چې هغه ماته خبر راکړی وي د دې پیغمبر نه بشین پس شي فمر ربی علی نو بل شپه بیا تیر شو په ما باندې دغه علی مسلطان مونځ شو بیا علی په ما تیر شو نو ما ته وی زما خیال دی مسافر کاکا ته هغه خپل مقصد ملاو شوی نه دی خپل ځای ورته ملاو نه دی نو فقال علی راته ووی اما ناله آیا نه دی ملاو شوی اما ناله آیا نه دی ملاو شوی للرجل دې سړي ته یعرف منزله چې هغه وپېژني خپل ځای بعدو تر اوسه پورې هلکه تر اوسه پورې دې مسافر ته لا دغه نه دی میلاو شوی چې خپل ځای وپېژني خپل مقصد که دی خو جومات شپو له نو راغلی د ده خو دا خیال و دلته چا سره میلاویږي بعدو تر اوسه پورې نو قال ابو ذر وی قلت ما علی ته په جواب کې وی چې لا نه قال هغه راته په دویمه شپه ووی فانطلق معي زما سره ځه روان شه قال علي راته ووی دلته ورسره نه تپوس کوي د جومات کې چې ما امر وکړه ستا کار څه دی مسافره څه له راغلی وما اقدمک او څه شي ته راوستې دی او ته شي ته راوستې هذه البلدته دې ښار ته ستا کار څه دی او څه شي دې ښار ته راوستې مقصد دې څه دی نو قال ابوذر وی قلت ما وته ووی قلت ما وته ووی له علی ته چې خپل مقصد د ته بیانوم خو که راباندې پردا چې زما خبره چاته نه کې ان کتمت علی په دې شرط که چېرې ته پټوالی کې علی په ما باندې زما د خبرې نو اخبرتو که زه به تا ته خبر درکم که دې خلکو ته ال نه او په ما پردا شي نو زه به درته د راز یو خبره بیان کم چې زه سره راغلی نو قاله علی راته ووی فانی افعل زه دا کار کوم بلکل ما ته ووایه زه به ستا خبره راز کې ساتم چاته ویم نه قال ابو ذر وی قلت له ما علی ته ووی چې بلغنا را رسېدلې ده مونږ ته چې انه قد خرج ها هنا چې یقینا راښکاره شوی دی دلته رجل یو سړی دلته یو سړی راغلی دی یزعم هغه دعوه کوي انه نبی چې هغه څه پیغمبر دی فارسلت اخي نو هغه بله ورځ ما راولیږه د خپل وطن نه رور لیکلمه چې وسره خبره وکړي فرجع نو ما ته خپل رور واپس راغی خو ولم یشفیني من الخبر او هغه ما ته شفا رانه کړه د خبر نه څه پوره خبرې راته بیان نه نو فاردتو ابوذر صاحب علي ته لګیا دی نو ما اراده وکړه ان القاه چې زه ورسره په خپله میلاو شم فقال له نو علی اووی هغه ته چې اما خبر شه انک ته چې قد رشدت تا ته صحیح لاره وښودلی شوه بس د داسې چا نه دې تپوس وکړو چې اوس به دې خپل ځای ته ورسوي او زم ته د هغه پیغمبر پوښتنه کې خو ګورې زم هغه له ځم ښه اوس د جومات نه چې وځم هغه له ځم څنګه دی هذا وجهي دا زما مخ دی دا زما مقصد دی الیه هغه ته وګورې دقه دی زما مقصد دی او زه دې پیغمبر ته روان یم زه به مخکې یم ته ما پسې رستو یې ننوزت هغه ځای ته ادخلو چې کوم ځای ته زه ننوځم دومره ده چې مکې خلک خو ډېر سخت وو که په لاره مې څوک ولیدل خطرناک نو دا درته یو ویم نو زه به داسې دیوال ته کیږم او دا خپلې کیړې به کې به ګوتې وام لکه سړی چې دغه کوي چېره کیړې مې خرابه شوې ده زه به هسې بانه جوړوم دیوال ته به شم کیړو کې به ګوتې وام خو ته به راسره ودرېږې نه ته به ډارک ځې که چېرته څوک راغی خا فإني إن رأيت أحدا کچرې ما په دې لاره کې ولید یو کس اخافه چې زه د هغه نه یریږم علیکه پته چېره تا ته څه تکلیف ونه رسوي نو زه به څه کوم زه به دې سړي ته ښیم چې دا ځان سره زه نه بوزم نو قمتو زه به ودرېږم الالحایتې دیوال ته زه به داسې دیوال ته ورځم او که انی اصلحو لکه چې زه روغوم او جوړوم نعلی خپل پیزاره نو زه به ودرېږم خو ګورې ته به ودرېږې نه چې هسې نه د خلکو د باندې شک راشي چې دا د ده ملګری دی او ومزې انت او ته ځه خیر فمزه علي صاحب روان شو ومزیت معه زم وسره روان شوم حتی دخل تر دې پورې چې هغه ورننوته یو ځای ته یو کور ته ورننوت ودخلت معه زم ورننوتم د هغه سره علی النبی صلی الله وسلم په پیغمبر علیه السلام چې ما د پیغمبر د مخ مبارک ته وکتل او د ده دا خبره مې واورېدې بس ټینګ نشوم فقلت له ما ورته ووی حضرت اعرض علی را پیش که ماته را مخکې که ماته الاسلام اسلام فعرضه نو رسول الله ماته را پیش که کلمه راته وویله فاسلمت ما اسلام راوړو مکانی هم په دقه ځای کې فقال لی ماته ووی یا ابا ذر و ابو ذر خپل اسلام مخ کاره کوه دا ډیر غټ ظالمان دي زه لاړ شه خپل وطن ته په آرام فقال لی ماته ووی یا ابا ذر و ابو ذر اکتم پټکا هذا الامر دا کار د مکې خلکو ته دا مخ کاره کوه چې ما ایمان راوړی دی بیا به دې دغه کی تکلیف درته ورسوي ورجع الی بلدک او لاړ شه خپل ښار ته بني غفار ته انشاءالله یو څو ورځې پس به الله موږ له کامیابي راکړي فیضا بلغکه کله چې ورسیږي تا ته ظهورنا ښکاروالې زموږ چې دقسې موږ په علاقه باندې ښکاره شو غالب شو فاقبل بیا راشه خو اوس د ایمان مخ ښکاره کوه فقلت ما ورته ووې چې ولې بیا نه ښکاره کوم فقلت ما ورته ووې والذي بعثک بالحق زما د قسمی په هغه الله چې تې راغلې په حقه چې له اصرخن له اصر لیا داسې وایي له اصرخن چې خامخه از خامخه زه به اواز وکړم بها په دې کلمې د اسلام بین اظهرهم په منځ د دوی کې په خدای قسم چې د دوی په منځ کې د دې کلمې اظهار وکم سوراخ چغو ته وایي زه پې چغې ووهم په دې کلمه رسول الله ورته وایي چاته خبر مه ورکوه او دی وایي په خدای قسم چې زه ورته چغې ووهم تاسو به سوال وکړئ چې دا خو ابوذر د رسول الله د وینا خلاف وکړو او ورته وایي اظهار مه کوه د خپل ایمان او دی وایي چې نه زه دوی ته په دا غوږونو کې چغې ووام هغه خلاف کوي ستاسو حاشه وایي د دې حالاتو نه داسې معلومیږي چې رسول الله دا خبره وجوبا ورته نه کوي بلکې دا شفقتا کوي ریاضا دا کلمه مه ښکاره کوه شفقت په ده باندې کوي چې دا ظالمان تا ته دغه ونه رسوي تکلیف نو ځکه دی وایي چې نه مړه تکلیف دا چېرته تکلیف دی او وایي په خدای قسم ابوذر به وي چې دا مسلمانی او د الله او د الله د دین خبره کې او تا ته په دې کې کم تکلیف ورسي نو هغه بې اندازې خوند هغه خیر د رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه راووت فجاء نو دا بوزر راغی الی المسجد جماعت ته او دا قریش دی جماعت یې ډک کړی دی و قریش فیه او قریش چې دی دا په دې جماعت کې و اوس بیا واز کوي فقال نو ابوذر ووی یا معشر قریش ای جماعت د قریشو لږ غوږ راته کښېږدی انی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله زه د دې د زړه ګوی کوم چې معبود بر حق لایق د عبادت نشته مګر یو الله دی او حضرت محمد صلی الله علیه وسلم چې دی هغه د الله بنده او د الله رسول دی چې دا خبره واورېده قریشو آواز وکړه چې ورپاسې واپسې او ډانګونو باندې ووهې فقالو قریشو ووی دې کشرانو ته وایي قومو ورپاسې الی هذا الصابی دې وابي ته ورپاسې دې صابي ته دی وابي ته ورپاسه سابي هغې ته وایي چې سړی زوړ مذهب پریږدي او نوی مذهب واخلي نو اوسه پورې د دوی مذهب سو بت پرستی نوی مذهب دوی سو اسلام ورپاسې دې سابي ته دې وابي ته هم راپسې راپاسېدل نو فقامو هغه راپاسېدل او سمې پوس کړم فضربتو نو زه ووهلی شوم او دا د څه دپاره والم لاموته چې زه مړ شم د مرګ په وهلو باندې زه وهلم چې دی که ګورو عباس صاحب راغی د رسول پاک صلی الله وسلم تره فادرکنی العباس نو اوموند مال عباس فاکب علی نو هغه راپریوته په ما هغه په ما راپریوته د خلکو نه خلاصولم و یا خدایم دسې دسې که دا څه کوئ دا خو د غفار قبیلې سړی دی او چې تاسو دا مړ که نو د غفار سره دشمني شوه نو بیا به شام ته په کومه لاره ځې بیا خو دا د نه پاتې شو دا دغه ثم اقبل بیا د مخ راوګرځو علیهم دې قریشو ته او فقال وی وی ویلکم هلاکت د تاسو له تقتلون رجلا تاسو قتلوی یو سړی من غفار چې هغه د غفار قبیلې دی ومتجرکم او د هغه لارې د تجارت ستاسو ستاسو چې تجارت کوئ نو په کومه لار کوئ و ممرکم او د هغه لارې تېرېدو ستاسو اله و ممرکم هلکه تاسو ځای کم پلو شام ته په کومه لاره ځئ و ممرکم او ستاسو تېرېدل چې دي علا غفار دا په غفار دي فاقلعو نو دا خلک منی شو عنی زمانه زه پریخم فلما ان اصبحتو چې کله ما بل سبی که فلما اصبحت الغد غدا کله چې ما سبی که سباله نو بیا دی هغه خوند باندې زه سم چرته مړېدم ما وې خوند دا کوي چې دا په زوره ورته کلمې شهادت ووې او د دې په بدل کې زه والي شم نو نو څه دی رجعتو زه بیا واپس شوم دوی ته او فقلت مثل ما قلت بالامس او ما ورته ووی هغه کلمه د شهادت په شان د هغې چې ما پرون ویلې وه فقامو دوی پاس فقالو نو دوی ووی چې قومو الی هذا الصابي پاسې دې صابي ته دې بېدینه ته پاسې فصنع بی نو وکړی شو زما سره مثل ما پشان داغه کار صنع بالامس چې ما سره پرون شوی و پرون یې څنګه پوست کړی ما نن یې پوست کړم فادرکنی العباس نو را ام نو اوموند ما له عباس فاکب علی هغه راپرېوته په ما وقال او عباس صاحب ووی قوم ته مثل مقالته په شان د وینا د هغه بالامس پرون قال دا راوي وی دغه وی ابو ابو ذر چې هاذا دا دغه وی دا څوک عبدالله ابن عباس عبدالله ابن عباس وی چې دا فکان هاذا نو دا قصه اول اسلام ابي ذر دا اول اسلام راوړل د چاو د ابو ذرو باب جهل العرب دا باب دی د جهالت د عربو الکه د عربو باندې د جهالت او د ناپوهتیا بلکل ختمه وه داسې جهالت چې ما وی دنیا و پورې خاندي چې دونه جهالت بل ځای حدثنا ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال ها عبد الله بن عباس وی چې اذا سرک ان تعلم کله چې خوشحالی تعالی ان تعلم چې ته وپیژنې جهل العرب ناپوهتیا د عربو هلکه په دې که ته خوشحالیږې چې زه دا خبره وپېژنم چې عرب څومره جاهل خلک وو نو څه چل وکړه قرآن مجید ته ورشه فقرأ ته اولوله ما هغه آیاتونه فوق الثلاثین و مئه چې هغه اړوان دي دي د یو سل دېرشونه په قرآن مجید کې یو سم 130 نمبر آیات نه دی د دې نه یو څو آیاتونه نور هم مخکې شه نو چې یو څو آیاتونه نور هم مخکې شي نو تا ته به پته ولګي د قرآن نه چې دا څه ناپوه یو فی سورة الانعام په سوره انعام کې چې دی د 130 نمبر آیات نه یو څو آیاتونه نور هم مخکې شه نو هلته داسې دي چې قد خسر الذین قتلوا اولادهم سفهم بغیر علم وحرموا ما رزقهم الله خیال دی قد صفحه یقینا ناپوی قد خسر الذین یقینا په تاوان کې پریوتلی دي هغه خلک قتلو چې هغوی قتل کړي دي اولادهم خپل بچیان او دا بچیان ولې قتلی صفحا د وجې د جهالت نه هغوی دا وایي چې د بچو له رزق موږ ورکوو حال دا دی چې دوی له او د دوی بچو له رزق دوی نه ورکوي زه ورکوم او بغیر علم بغیر د علم نه وحرموا ما رزقهم الله نو الله وی قد ولو یقینا دوی گمراه دي وما کانو مهتدین او نه دي دوی سملار موندونکي تاسو به وایې د دې آیات نه څنګه د عربو جاهلیت جهالت معلومیږي وی دی به چې بچي وشو یا لوریانې یا به یو اندازې پورې ماشومان زیات شو نو دا ماشوم به راواغسته وی دله به سبا ډوډۍ څوک ورکوي جامې به وله څوک ورکوي دا خو به بیا د لوږې او د تندې نه مړ شي دا ټکې ورسره وایي د لوږې او د تندې نه به مړ شي نو راوا به یې غشته او مړ به یې یا لکه د دې خو داسې مثال دی لکه نن سبا ستا زوی وشي نو ته وایې چې هسې نه چې دا بچی مې بیمار نشي دا بچی ته مو تکلیف ونه رسی سبا مې دا بچی چرته لارې ونه وهي نو چاړه و پسې راوالې ولالې کې یا لکه دا به بیمار شي دا خبره شکی ده لارې به ووایي دا خبره شکی ده غریب به یې څه بخوري دا خبره شکی ده هغې کې شک دی یا به دغه کیږي یا به غریبی یا به غریب نی یا به بیماری یا به بیمار نی یا به په هغه باندې فقر او فاقه یو کنی او ته راپاسې یقیني اوس مړ کې نو ولې دا مړ کېدل هلته یریږې د مرګ نه دونه ناپوه او بیا راکې لالی نو دا تی چې لالی دا مرګ نه دی نو د هغه مرګ نه یریږي چې هغه یقیني نه دی او دلته یقیني ته دغه کې مړ کې نو دا خو د جهالت آخري درجه ده خا زه بس دی نو خا